سورة الانشقاق مکی صورت تے و ترتیب د سورتونو د قرآن کریم کی سلورت آیم نزول کی بعد الانفطار درې ته داوا د صورت قیامت مثلا اعمال او فنا د عالم دا تفرید په واقع او ترغیب ورکی اعمال صالحه دی اسمان لره منل د حکم لره حقت لای کله چې دمکا مدت فرشی والقت یعنی ترغیب اعمال صالحه ہوتا نوس عقیده دی صحیح کا فنا د عالم اثبات د قیامت او ورځي کوشش کې یعنی عمل کون کې الی ربک فل رب درسا د پاره فملاقی نو ملو وشتو پدې خپل رب سره دی عمل سره یقینا ته کوشش کون کې ادارت به خپل رب یعنی عمل کون کې تد هم کوشش تو ویلاو بشي دې عمل دې عمل الله سره یا ویلاو بشي بدلی دې عمل سره دا سو چور کې شو دتا خد د عمل ما په خې طرف خیلاس باندې زر دې یو حاسبو چې حساب وشي د سره حساب آسان صحابي وي فست ورد کابه دا ذکر وي عقیده درس اول درس کابه قسم مې دې پرد کړ حدیث کې راځي اول بو الله الله ګناونه واړش ما دی وو یا الله غرق ډیره خو زما لوی لوی ګناونه مو الله وی اعتراض یو په هغه مې ما په حساب سره او بغرزی دې خپل مقام ته خوشاله آل خپل مقام واسو چور کې شدت عمل نامه ده ورا ازهری رسول شان سوره حاقت کې زشته بیان وزر دې چې چوي وکړي د هلاکت او دنه بشي دوزخ ته یقینا دیو فی اهلی په دنیا کې آل پلګي دنیا کې وسرورن مس خوشاله روان او یقینا د ګمان کولو چې چرې به واپس نشي ماته ولینا بشکا یقینا راستا دې په دبانې لیدون کې خبره ده سینه درکه خلک چې وي او سمو شاید کوم بشفق اغسرخی واللیل یو شاید کوم شپه او هغه چې راجم کړی دی د شپې راجم کوي د شپه یعنی مخلوق ټول مخلوق په دې ګواړي او اس کو مې شاید کوم اذا تصف کله چې کامل شي سمانا ستا عمر لګ دې د دې دنیا د بزي لتر کبن طبقا لاړ وشي د یو حالات نبل حالات ته نن پر لاړ وشي دی حالات نه بل حالات لکه ویا د مشوره کړی چې دا طبق د څنګه وې دي کې طبق لفظ دی طبق نن طبق لاړ وشي د یو حالات نه بل حالات ته عذاب د قبر عذاب د قیامت حساب کتاب جنت او دوزخ یو حال نه بل تا وي سو شو دیولا چې ایمان راوړي په قران کله چې لسته شي بدی باندې قران تابعداري نه کوي د الله سیدا نه کوي تابعداري بلکې هغه کسان چې کفر کو درو وایي قیامت الله په دې پاسو چې دی ساتلی او دال لسره د عالم کا کا دې هم ته عمل کې خپل الله ته رسیدو عمل مدا کوشش بری شي میلاو بشي ورسره دار لرسول لقد لا تركبن طبقا عن طبق